ترتیب قرآنی کی څلورم نمبر صورت ده او ترتیب نزولی کی دوا نوی نمبر صورت ده ربط دری صورت دما قول سره ده ده په صورت البقره کی قباحتونه د يهوديانو بیان شول نو په سوره ال عمران کې ردو په نصارا باندې نو په سوره النساء کې رد دی په رسوم د جاهلیت باندې په مظالمو د جاهلیت باندې او اصلاح پکې د مؤمنانو مسلمانانو ده دویم ربط دما قول سره داره مخکې صورت په آخر کې امر ذکر شو په تقوا باندې نور دې صورت په ابتدا کې تقوا ذکر کی پرېزګاری وکړي د الله تعالی په حقونو کې دغه سي د مخلوق په حقونو کې تقوا پرېزګاری وکړي مخکې امر بتقوا الله په حقوق الله تعالی نور دې صورت په ابتدا کې امر دې په تقوا باندې په حقوق العباد داود صورت دا امور مصلحه ارشاد د امور مصلحه ته دوسی داور توحید پکې راځي شپک کرتا خلاصره صورت دار چې دا صورت درې حصے ده اوله حصہ تر د ونوي د و پنځوس آیاتو پورې بیانېږي بیا په دې کې درې بابونه دي اول باب تر د شپږ دېرشم آیاته پورې په دې کې شپاړس احکام بیانېږي د پاره د اصلاح د رعیت رعیت کشران معاشره به دې په څه باندې برابرېږي نو دی اصول باندې چې څوک عمل وکړي د هغې معاشره برابر شي تفصیل به په خپل خپل ځای باندې راځي مونږ به وایو چې دا اول امر دی دا دویم حکم دی دا دریم حکم دی یا ایها الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحده یا ایها الناس و ټول خلکو اتقوا ربکم ویریږئ د خپل رب نه الذي هغه ذات خلقکم چې پیدا کړی یې تاسو من نفس واحدة د یو نفس نه او خلق منها زوجها او پیدا کړی دا دغه نفس نه زوجها بی بی داغي او بس منهما رجالا کثیرا و نساء او خوره کړی دی دغه دوړ نه رجالا نارینا کثیرا ډیر و نساء او زنانه ډیری یا ایه الناس ته په ذکر شوی په دې کې خطاب د ټول مکلفینو ته او الناس کې الف لام د فار د استغراق دی اے ټول خلق په دې آیت کې ترغیب الله تعالی ذکر کوي عمل کولو ته په احکامو د دې صورت باندې اتقوا ربکم دې کې مراد د تقوا نه پرهیزګاری او تقوا ده په حقوق انسانیو کې د الله تعالی نه ویریږئ ربکم ستاسو رب دی د انسان په تربیت کې دې صورت کې کوم احکام بیان شوی دي هغه ډیر مبید دی او مددگار دی الله تعالی چې د انسانانو تربیت کوي نو دوه قسمه دی یو په خوراک جامع خوراک سکاک سره دویم د الله تعالی تربیت دی په خپل احکام سره نو دې صورت کې چې الله تعالی کوم احکام بیان کړی دي کوم اوامر الله تعالی بیان کړی دي نو الله تعالی دا غي په وجه باندې د مؤمنانو مسلمانانو اصلاح کوي او تربیت کوي الذي الله تعالی غذات دی خلقکم چې پیدا کړی تاسو من نفس واحده د یو نفس نه د دینه مراد آدم علیه السلام دی ابن کثیر رحمت الله علیه لیکلی دی په دې کې اشاره ده د خبرې ته چې هر کله ستاسو مور او پلار یو دی د آدم علیه السلام اولاد یې نو یو بل باندې مهرباني وکړي یو بل باندې رحم وکړي د کمزور سره امداد وکړي او دې صورت کې مقصد هم دغه دی رسمونه د جاهلیت مظالم د جاهلیت الله تعالی کې رد کړي وخلق منها زوجها او پیدا کړی دا دغه نفس نه زوجها بیبي داغي خلق منها د منها ضمیر راجع نه پستا او په صحیح حدیث سره هم دا ثابت دی چې زنانا د آدم علیه السلام د چپی پختې نه پیدا شوی و دا ډوکینه دیو جن حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي زنانا دا د چپې پښتۍ نه پیدا ده او پښتۍ چې هغه کږی نو دې سره زندگی تیروي سره د کوګوالی نه دا وایي کږه او زندگی سره تیروي او دا الله تعالی پیغمبر وایي کته دا برابرې نیغه نو خو نیغیږي نه بلکې ما ته بشي د پښتۍ دغه من نفس واحدتین و زوجها د دغه دواړو نه پیدا کړي دي رجالن کثیره ډېر نارینه ډېروانې سا او ډېرې زنانه دا لفظ د کثرت په جانب د نساء ان کې په جانب د نساء ان کې هم دا معتبر دی خو لیکن مفسرینو دې کې یو نکته لیکلې ده وی د زنانو سره لفظ د کثرت صفت د کثرت دا بیان نشو اگر که مراد دی علامه خازن نه متلالی لیکلی دی وای په دې کې اشاره ده د زنانو سره پټواله دا ډیر زیات مناسب دی دې کې اشاره دی ته زنانو سره پټواله مناسب دی واتقوا الله الذي تسالون به والارحام او ویریږي الله تعالی نه الذي غزا تسالون به چې سوال کوي تاسو دا غنه والارحام او ځان بچ کړئ د پرې کولو د خپلوالۍ نه واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام دا هغه الله تعالی نه ویریږئ چې تاسو تساءلون به چې تاسو سوال کوئ د هغه نه تساءلون به یو قول لم بسرینو دا دی چې په دې کې معنا د مشارکت ده باب تفاعل د تشارک د مشارکت د پار راځي تساءلون به چې تاسو سوال کوئ د یو بل نه به د الله تعالی په نوم باندې د هغه ذات نه ویریږي اکثر خلک چې یو د بل نه څه شی غواړي نو څه ورته وایي وایي د الله په نوم باندې د الله تعالی اسره وکړه د الله تعالی لحاظ وکړه نو د هغه ذات نه ویریږئ چې تاسو د یو بل نه سوال کوئ نو د الله تعالی نوم ورته وړاندې کوئ د هغه ذات نه ویریږئ دویم قول له مفسرینو دا دی چې تساءلون به دا با زایده ده معنا دا تسألونه ویریږي د هغه ذات نه چې تاسو سوال کوئ د هغه نه تاسو د الله تعالی نه غواړئ کله چېرته ضرورت راشي نو د هغه ذات نه ویریږئ که نه کله چېرته څه حاجت او ضرورت راشي نو بیا خو سوالونه د الله تعالی نه کوئ نو بس د هغه ذات نه ویریږئ ول ارحام یو قول مفسرین دار چې دا ول ارحام دا عتب دی په لفظ د الله باندې او مضاف حذف دی نو مخکې و واتقوا الله الذي تساءلون به نو واتقوا قطع الارحام ځان بچ کړئ د پرې کور د خپلوالۍ نه خپلولی چرته پرې نه کوي بلکې صله رحمي پالئ خپلولی پالئ وتقو قطع الارحام حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای که څوک دا غواړي چې الله تعالی زما پر روزي کې برکت پیدا کړي زما پر رزق کې برکت پیدا شي نو فل یسل رحمه د سید رحمه د ډیر زیات خیال ساتي خپل ولی نن سوا عام مؤمنان مسلمانان د یو بل دشمنانی یی مسلمانان خپلوانی مرګری دوستانی خو لیکن خپل منځ کې اختلافاتی جګړی واتقوا قطع الارحام الله تعالی ځان بچو ساتي د خپلوالۍ د پرې کولو نه ستاسو په رزق کې برکت راشي حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم ته یو کس راغی وی د الله تعالی پیغمبره زما خپل خپلوان دي زه سره ښه کوم هغه زما سره بد کوي نو نبی صلی الله علیه وسلم هغه ته فرمایل لیس الواصل بالمکافی ولكن الواصل ولكن الواصل الذي اثر سره رحمی خدا هغه انسان دا چې کله داغي سره انقطاع وکړل شي خپل ولی هغه پرې کوي او تو سره خو کې نو سره رحمی هم دغه ته وي ستا سره هغه ښه کوي او ته سره هم ښه کوې نو دې ته خو بیا بدل وایي دا صحیح حدیث تر بخاری عبد الله ابن سلام رضی الله تعالی عنہ فرمای وای کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مدینه ته راغی نو خلق براتلل د نبی صلی الله علیه وسلم خواله براتلل تماشه وکوله وای زه په کیوم راغلم مال چې دا څنګه سړی په هغه وخت کې نبی صلی الله علیه وسلم باندې د ایمان نه راوړی بلکې دا یهودیو نو یې په خارج تو بی من خرجه خلق براتلل وسم پکې راغلم پرما رأیت وجهه کلم چې د نبی صلی الله علیه وسلم مخ ولیده نو و مې پیژانده ان وجهه لیس بوجهن کذابین چې دا دروغجن مخ نه دی دا رښتونه انسان دی غریبانانو مسکینانو له خوراک ورکوي او دریم نبی اسلام فرمایل چې وسیل الارحام صلی رحمی پالی خپل ولی پالی او پنځمه خبره نبی صلی الله علیه وسلم او کله سلورمه خبره چې رشپی منځونه کوي نو جنت ته داخل شي په سلامتی سره سلور خبره شوري سلام عام کوي مسکینانو غریبانان له خوراکونو ورکوي صلی رحمی او پالی او دغه سي د شپې منځونه کوي نو جنت ته ولاړ شي په سلامتیا سره نو وسیل الارحام سره رحمی پالل دا به کراغلی د گاونډي ر باندې خپل حق دی د خپلوانو ر باندې خپل حق دی دا غي وخا مخا خیال ساتي والارحام او ځان بچ کړئ د خپلولۍ د پرې کولو نه وتقو قطع الارحامي یو دویم معنی هم په سرینو بیان کړې ده والارحام دا منصوب دی بنا بر اغرا نو اصل لسره والارحام احفظوها او د خپلولۍ خو ډېر زیات خیال وساتئ د خپلولۍ خو ډېر زیات خیال وساتئ یو بل مطلب هم مفسرینو بیان کړی دی چې دا عطف دی په محل د ضمیر د بیهی باندې نو آلته کې معنی دا و چې واتقوا الله الذي ويرګي د هغه الله تعالی نه چې هغه ذات دی تسالون به چې تاسو سوال کوئ دا غنه په یو د د الله تعالی په نوم باندې د یو بل نه سوال کوئ نو ول ارحام او دغه سي تاسو د یو بل نه سوال کوئ او د خپلولۍ په نوم باندې د خپلولۍ په نوم باندې نو کلم چې ضرورت راشي نو یو بل خواله چې ورځي خو بیا خپل ولی خلکو ته واسطه ګرځوي اکثر خلک سوی الکه وای کدا بل څوک را سره خنه کوي نو ته هم خپلې کن وې ته مې خطرې ته مې وروري او ته مې خوري دا خپل خپلوان نو تاسو سوال کوئ د الله تعالی نه د الله تعالی په نوم باندې او دغسې سوال کوئ د یو بل نه څه شی غواړئ نو په نوم د خپلولۍ باندې غواړئ نو چې د خپلوالۍ په نوم باندې د یو بل نه سوال کوئ او یو بل نه څه شی غواړئ نو بیا خو په کار ده چې ډېر زیات لحاظ یې وساتئ ان الله کان علیکم رقیبا یقینا الله تعالی و تاسو باندې رقیبا رقیب چې په صفت د الله تعالی کې راشي په معنا د مراقب سره څوکۍ کوونکې په معنا د او د دې تعلق دی د ظلم د پکولو سره په ایتمانانو باندې د جاهلیت په زمانه کې به په ایتمانو باندې ډیر ظلم کېده زیاتی به سره کېده خصوصا د هغې د مالونو په باره کې نو اوس الله تعالی ذکر کوي چې د یتیمانو سره د هغې د مالونو په باره کې زیاتی ونه کوي او ربط یې له ما قول سره دا دی مخکې لفظ د تقوا ذکر شو وتقو یا ایها الناس اتقوا ربکم د خپل رب نه ویریږئ نو د تقوا یوه مقتضا بیان شوله چې هغه صلې رحمي فاعل دي نو دوی مقتضا د تقوا بیانیږي چې هغه د یتیمانو په مال کې خیانت نه کول دي و آتو الیتام ورکوي یتیمانانو ته اموال مالونه داغي و آتو الیتام اموالهم آتو صیغه د امر ده د وجوب د فاره ده په تاسو باندې فرض دی لازم دی چې د یتیمانو مال باغی ته حواله کوئ ځان له به خورئ نه یتیم هر هغه چا ته وایي چې هغه نابالغ یو پلار یې وفات شوی اګر که مور یې ژوندی وي خپل متابعت نشي کولی خپل کفالت نشي کولی او د بلوغ نه وروسته یتیموالی نه کله چې انسان بالغ شي نو حدیث ته ابو داود کې راغلی دی د هغې نه وروسته بیا یتیموالی نشته و آتو الیتامه ورکوی یتیمانو ته مال او مالونه داغي ورکول د مال یتیمانو ته دوه قسمه دي امام قرطبی رحمت الله علیه ذکر کړی یو په طریقې د طعام او د جامع او غیره سره دي چې ستا په کفالت کې یتیم دی نو هغې ته خوراک ورکوي هغې ته جامه او پیزار ورکوي هغه مریض شي نو د هغې مریضتیا د هغې لپاره دوایي وغیره دا برابرول دویم یتیم ته مال ورکول لی پوره مال دغه سپارل کله چې بلوغ ته ورسیږي رست ورازی په ان انستم منهم رشدا بلوغ ته هم رسیږي او خيار هم دی قمقل نه دی دا دوه طریقې مراد دي کله چې یتیم یتیم دی نابالغ دی ماشوم دی خپل کفالت نشي کولای خپل مدافعت نشي کولای نو په هغه وخت کې د یتیم د مال نه هغې ته خوراک ورکوئ هغې ته خرچه ورکوئ کپړې جامې او غیره دي خوراک انتظام دی او کله چې بلوغ ته ورسیږي او هوښیارتوب پکې معلوم شي نو د هغې نه بعد بیا ټول مال د یتیم هغه ته وسپارئ و آتو الیتامه ورکوئ یتیمانو ته مالو مالونه د هغې ولا تتبدل الخبیث بالطیب او ماخلی پلیت مال او ولا تتبدل الخبيثه او ماخلی پلیت په بدل له پاک مال کې د دې یو مطلب مبصرینو بیان کړی دی ماخلی مال د یتیم چې حرام دی ستاسو لپاره بتوی وی په بدل د پاک مال کې چې هغه ستاسو حلال مال دی یو معنی دا شوه ماخلی د خبیث نه مراد د یتیم مال لای چې ستاسو لپاره حرام دی بتوی به په بدل خپل مال کې چې حلال مال دی د یتیم مال ماخلی خپل مال خرج کړئ او د یتیم مال په یتیم باندې خرج کړئ دوی معنا هم پسرینو بیان کړی ده ماخلی کرا او روغ مال د یتیم بیل بیتوی بی په بدل ماخلی روغ او کرا مال د یتیم په بدل د ردی مال ستاسو کې یتیم دی هغه په خو بده باندې نه پوي د هغه مال کړه دی هغه مزیدار دی او ستاغه بیکار دی تاغه بدل کې دی یتیم هغه او خپل پاغي کې کې دی او دا هغه بیکار چره هغه د خپل کړه مال د یتیم مال کړه دی هغه تو اخلي او ستاغه بیکار دی بدل کې الله تعالی دا مکوي ولا تتبدل الخبيث او ماخلی هغه پلیت حرام مال لره به توی به چې هغه مال د یتیم دی به توی به په بدل د پاک مال کې چې هغه مال د استاسو خپل مال له دوی منه ولا تب ولا تتبدل الخبيث او مبدلوي خبيث ردی مال بیکار مال به توی به په بدل د پاک کې د یتیم مال پاک دی د یتیم مال کره دی روغ دی مزیدار دی او ستا د بیکاره مال دی نو بدلوی ما په هغه مال باندې ولا تاکلوا اموالهم الی اموالکم او مخری مالونه د هغې الی اموالکم د خپلو مالونو سره انه کان حوبا کبیره یقینا دا ګناه ده لویه دا خو ډېره زیاته لویه ګناه ده د یتیم مال مخری الی اموالکم د خپلو مالونو سره انه کان حوبا الی اموالکم یعنی مضمومتا الی اموالکم چې د خپل مال سره د یتیم مال یو دی کې او وای خوري الله تعالی وې دا مکوي دې کې سوال درازي چې دې کې الله تعالی دې یتیم مال مې وځي کوي او سورۃ البقره کې مخکې تیر شوی دی هغه ځکه الله تعالی دا ویلیو چې د یتیم و ان تخالطوهم په اخوانکم که تاسو یو ځای کوئ دا مال خپل د یتیم د مال سره نو دا ستاسو ورونه دي د هغې نه معلومیږي چې جایز دی او دلته کې وایي چې نه دی جایز نو جواب داغي داره چې یو ګډون دی د مال د یتیم سره په نیت د اصلاح باندې نو هغه صحیح دی او دویم ګډون شرکت دی د مال د یتیم سره په نیت د فساد باندې والله یعلم المفسد من المصلح مخکې دا بیان شوی وکړه نو هغه صحیح نه ده انه کان حوبا یقینا دا ګناه ده انه کان حوبا کبیره یقینا دا خو ډیره زیاته لویه ګناه ده په دې باندې به غرق شي په دې باندې به تباه شي چا چې د یتیم مال خوړلی دی هغه الله تعالی تباه کړی دی د یتیم مال ونه خورئ چېرته انه کان حوبا کبیره دا ډیره زیاته لویه ګناه ده یو قول هم پسرین داره چې حوب په معنا د ګناه سره دی دویم قول لم پسرین داره چې حب راضی په معنی د ظلم سره دا نور هم ظلمونه دي خو لیکن چې یتیم سره ظلم وکړي نو دا بیا ډیر زیات عظیم ظلم دی و ان خفتم الله تقسطوا فی الیتاما فانکحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع په دې آیت کې دویم حکم ذکر کړي د احکام د دې صورت نه ربط ما قول سره داره مخکې هغه حکم و چې د هغې تعلق و د مال د یتیم سره اصالتا او د بدن د یتیم سره طبعا دې کې بالکل بالعکس دی د دې حکم تعلق دی د نفسونو د یتیمانو سره اصالتا او د مالونو د هغې سره طبعا مخکې مال ذکر وشو خو د هغې په زمن زمن کې د یتیم د بدن لحاظ زیات زیات د هغې لحاظ سره هم ساتئ او په دې کې اصالتا دا تعلق ساتي د نفسونو د یتیمانانو سره او طبعا تعلق ساتي د مالونو د یتیمانانو سره و ان خفتم د دې آیات دو مطلبونه دي په حدیث کې هم راغلي دي اول مطلب د آیات وایو بیا ترجمه کوه عائشه رضی الله تعالی عنها فرمایي امام مسلم او امام بخاری رحمت الله علیه حدیث ذکر کړی دی عروه رضی الله عنه د عائشه رضی الله تعالی عنها نه د آیات په تفسیر او ته پوسه و دې آیات په مطلب باندې نه پوهیږم ور دې مطلب سره نو عائشه رضی الله تعالی عنها تو فرمایل و دې آیات کې معنی دار مطلب داره چې یو یتیمه جنۍ دا د یو ولی په ولایت کې ده او داغه جنۍ معلوم شتره او خایسه هم شتره دغه ولی غواړي چې نکاح وکړي د هغې سره لیکن مهر او نفقوله نه ورکوي عدل او انصاف کولو سره نه غواړي او دا ځکه چې وایي زه یې متولي یم که نه زما نه به دې تپوس څوک وکړي دا خو زما په کفالت کې دي نو دې ده کې الله تعالی وایي چې دا آیات د هغې په باره کې نازل شوی دی یتمان جنکۍ دي چې تاسو د هغې والیان یئ او تاسو اراده لرئ چې د هغې سره نکاح وکړئ خو لیکن ظلم ورسره کوئ زیاتی ورسره کوئ حقونه نه ادا کوئ نو د دې یتیمې سره نکاح مه کوه د بل چا سره نکاح وکړه ځکه زیات چې خلک د یتیمانو نه نه یریږي خو پلار یې نشته دی که نه بل چا سره وکړه چې بیا برابر کړي د هغې خور لور ته څه ووایه بیا ورته نشي ویلی بنا په دې باندې ترجمه د آیات دا ده یو تفسیر په آیات کې دا ده و ان خفتم او کیریږئ تاسو الله تقسطو فی الیتاما چې انصاف بونه کوي په باره د یتیمانانو جنکو کې چې هغې سره نکاح وکړي عایشه رضی الله تعالی عنها دغه وی کنه چې د یو ولی په ولایت کې یتیمان جنکې دي خیسته هم دي مال سره هم شته اوس دا غواړي چې دغه سره نکاح وکړي خو لیکن دغه سره عدل او انصاف نه کوي نفقه او خرچه او مهر لنه ور کوي ویسم یتیمه نه زمانه به څوک ته پوسو کی نو پن کې هو نکاو کوي ما طاب لکم هغه چې حلال دي سازه پاره مینن نساء د نور زنانو نه د مینن نساء نه مراد غیر یتامه دي د بل چا سره نکاو کا مسنا د دوو سره او سره سره دریو سره او سره او ربع د سلور سره د بل یتیم په نکاح باندې مخله بل واخله که دوا اخلي که درې اخلي او که سلور اخلي هغه د خپل خوخه ده خو د یتیمانو د نکاح نه ځان بچو ساته و ان خفتم او که یریږئ تاسو الله تعدلو چې انصاف به ونه کوي په واحدتن نو بیا یوه پوره ده په واحدتن بس بیا نکاح کوي د یوې سره او ما ملکت ایمانکم یا هغه چې او, او یا هغه ویندې چې مالکانی خیلاسونه ستاسو ذالک ادنا الله تعالی دا خبره ډیره نږدې ده دې ته چې تاسو به ظلم نه کوئ الله تعالی ظلم به ونه کوي دویم قوله د مفسرینو په دې آیات کې دا دی دا مخکې خو په صحیح حدیث د بخاری د مسلم سره ثابت شو دویم قول هم په سرینو دا دی چې کله به یو ولیو او د هغې په ولایت کې به د هغې په کفالت کې به یتیمه جنۍ وه نو د هغې سره به ظلم زیاتی کاو خو لیکن کله به چې د هغې سره نکاح وکړله نو بیا به سره ظلم زیاتی نه کاو ځکه بیا به ښځه شوله که نو ښځې سره بیا به ظلم زیاتی نه کاو نو دې دې کې په دې آیات کې بیا ترغیب دی نکاح د یتیمانانو ته د یتیمانانو جنکو سره زیاتې ظلم کوي تاسو نو بیا نکاح سره وکړئ چې ظلم زیاتی نه بچ شي نو دا هم صحیح ده خو لیکن اول تفسیر ډیر بهتر دی ځکه په صحیح حدیث سره ثابت دی پن کې هو نکاو کوي ما تا ولکم چې حلال لستاو د پاره من النساء د زنانو نه مسنا د دوو سره او ثلاث او د دریو سره او رباع او د څلور سره دې سره نکاح کولای شي او د څلور نه زیات نکاحونه د مسلمان لپاره د صحیح نه دي عبد الله ابن عمر رضی الله تعالی عنهما وی وی غلان ابن سلمہ الثقفی وی کله چې دا مسلمان شو له عشرة نسوتین د هغې لس ښځې وې په جاهلیت کې په اسلم ناماه هغه لس واړه زنانو سره مسلمانانې شولې په امره نبی صلی الله علیه وسلم نبی علیه صلات وسلام ته حکم وکړه ای تخیر ای تخیر اربعا منهن څلور زنانه دینه غوره که لس ښځې وې دغه سړي مسلمان شو نبی علیه صلات وسلام ته څلور ته غوره که او نورې پرېږده طلاق یې که دا حدیث ترمذی کې راغلی دی قیس ابن الحارث په نکاح کې اته خدي وکړ چې مسلمان شو نبی صلی الله علیه وسلم ته وی سلور تی غره کا او نور له طلاق ورکا حدیث ابو داود کې دا راغلی دی دا نوفل ابن معاویه دا غی په نکاح کې پینځه خدي نوفل ابن معاویه او مخکې قیس ابن حارثه دا غی په نکاح کې اته وی حدیث ابو داود کې راغلی دی د نوفل ابن معاویه په نکاح کې پنځه ښځې وې نو نبی صلی الله علیه وسلم ته یوه تې طلاق کا او څلور ځان سره پاتې کا تفسیر مظهری دغه لیکلی په ان خفتم نو که یریږئ تاسو الله تعدلو چې انصاف به ونه کوي په واحدتن نو بیا خو نکاح وکړئ د یوې سره په واحدتن د دې یو معنی داره په واحدتن نو پوره د یوه دا خبره یعنی دا نکاح کول د وی سره ادنا د دا ډیر زیات نږدې دي چې ظلم زیاتې به ونه کوي لنډه دا شوله چې د چا په نکاح کې یو زنانه نو دا انصاف ته ډیر زیات نږدې دي دا به د ظلم زیاتې نه بچ شي او ډیر کرته خلک داسې وای چې زه دو خزو سره انصاف یا دریو سره به انصاف کوم خو لیکنه بیا انصاف نشي کولی دا الله تعالی ویلی د یوې سره چې نکاح کوي نو دا نږدې ده چې ظلم زیاتې نه ځان بچ کوي د یوې زنانه نه د زیاتو سره نکاح کول شرعا جایز دی او ترغیب هم ورکړی شوی دی خو لیکن په شرط د عدل او د انصاف سره او حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي من کانت له امراتان یمیل ما احد ما احداهما د چا چې دوه ښځې یوې ته میلان ډیر زیاتی ویره غوروالی ورکوي پرې بله باندې جا یوم القیامت تر قیامت په ورځ باندې به راشي و احد شقیه ساقطون او دا یو طرف به پالج وهلی دا به پالجي بیا غورځېدلی به دا یو طرفه بیا د زنانو په منځ کې انصاف کول دا په څه کې دي دا په شپې تېرولو کې دي دغسې په خوراک خرچه کې دي په اظهار کپړو وغیره په دې کې دي او بل حدیث کې راځي عائشه رضی الله تعالی عنها فرمایي کان رسول الله صلی الله علیه وسلم یقسم بین نسائها نبی علیہ الصلوۃ والسلام بر خپل زنانو په منځ کې نمبر دا مقرر کړو په یعدلو نو نبی صلی الله علیه وسلم بر خپل زنانو په منځ کې انصاف کاو و یقول نبی علیہ الصلوۃ والسلام بو فرمایل اللهم هذه قسمتی فيما املکو الله تعالی زما چې څه اختیار دی نو ما په هغې کې زما چې کم په وس کې ده نو هغه زه کوم الله تعالی فلا تلومني فلا تلومني فيما تملك ولا املك الله زما چې په اختیار کې کومه خبره نه ده نو الله ما په هغې باندې مه ملامته کوه الله ستا په اختیار کې د دې نه مراد سره د ظلم اعلان دا نشي کېدلی چې د دواړو زنانو سره مینه محبت هم یو شان دي کی خامخا به مینه محبت د یوې سره زیاتي خو هغه د زړه خبره دغه د زړه دا خبره به راښکاره کې نه راښکاره کې به دغه نه چې د عایشه رضی الله تعالی عنها سره د نبی صلی الله علیه وسلم مینه زیاته وه خو لیکنه د دې زړه دا خبره بهر ته نه راوباسي مثلا ستاسو سره مینه زیاته ده نو خرچه هم زیاته په هغې باندې کې مینه دیو سره زیاتره نو هغه یوې له د زر روپو جوړه راوړي او د بلې له پنځو زر راوړي دا ناجایز دي دا بیا حرام دي هغه یوې لره پیزار د سرمنو راوړي د بلې له پلستیکي راوړي د دغه یوې بچی دي نو د هغې سره ښه سلوک کې او د بلې سره ښه سلوک نه کې نو دا بیا ناجایز دي او دا بیا حرام دي پاین خفتم نو کاری گئی تاسو الله تعالی چې انصاف بونه کې د زیاتو زنانو سره په واحدتن نو بیا یو پوره ده په واحدتن نو بیا لازم کوي نکاح د وی زنانه سره او ما ملکت ایمانکم یا گزارو کوي د هغه ویند سره چې مالکان دی خیلاسون استاسو ذکر ویند سره دغه کولای شي په هغې کې عدل او انصاف دا لازم نه دی ها حسن معاشرت ښه دی چې تیر شو سره خو لیکي نه عدل او انصاف پای کې شرط نه دی ذالک ادنا الله تعالی دا نکاح کول د یوې زنانه سره نږدې دي چې ظلم زیاتې ونه کوي او زیات خلک داسې وای په خولې باندې چې زه به انصاف به کومه ده او چل ولې جوړ کړی دوی مواده ته نو دا ټولې خبرې خو کوي خو لیکن کله چې واده وکړي نو بیا ډیر ظلم زیاتی کوي او اکثر چې د وی سره وران شي نو بیا ته داسې وای کنه بری ته وای سر بری سپین شي اقې ته وای وای سر بری سپین شي دا بل می خوشته دی وای نو بیا ظلم زیاتی خامخا کوي وهل ټکول کوي نو دا شرعن صحیح نه دی وآتوا النساء صدقاتهن نحلا فإن تبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوا هنيئا مريئا په دې آیت کې دریم حکم ذکر کوي دغه احکامو د دې صورت نه ښه ژوند تېرول د خپلې زنانه سره دا حکم مشتمل دی په دوو مسلو باندې اوله مسله ښځې ته مهر ورکول اوله خبره ده او دویم د ښځې د خضر طرف نه که خاوند ته د مهر مافي وشي نو هغه هم صحیح ده دا کولی شي نو دوه مسلې شولې نارینهو باندې لازم دی چې مهر ورکړي زنانو ته خو لیکنه که زنانه د خپل طرف نه مهر خاوند ته معاف کوي نو بالکل صحیح ده په دې کې د چا اختیار بیا نشته دی سوا د زنانه نه وآتوا النساء صدقاتهن نحله او ورکوي زنانو ته مهرونه د هغې نهلتن په خوشحالۍ سره په خوشحالۍ سره تاسو هغې ته مهرونه ورکوئ یو قول له مفسرینو دا دی چې په دې آیات کې خطاب دی خاوندانو ته په دې کې خطاب دی عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما وایي په دې آیات کې خطاب دی خاوندانو ته او د النساء مراد زوجات دي نو آتو النساء ورکوي تاسو بیبیانو خپلو ته زنانو خپلو ته صدقاتهن مهرونه د هغې نهلتن په خوشحالۍ باندې دویم قول لهم پسرین داره امام قرطبی رحمت الله علیه ذکر کړی دی چې دې کې خطاب د اولیاء ته د زنانه چې کم اولیاء دي واکداران دي نو په یې کې هغې په دې کې هغې ته خطاب دی ابن کثیر رحمت الله علیه امام قرطبی رحمت الله علیه او دا سی ابو حیان رحمت الله علیه تفسیر بحر المحیط کې ډیره بهترین خبره لیکلې ده دا صورت د دې لپاره وایو چې چا کې کم ظلم زیاتې او کم نقصان پکې باید هغه ځان نه وباسي جاهلیت والو به کله خور لور په نکاح باندې ورکړله چاته نو د هغې مهر به یې د ځان سره ایساراو که لږ به او که ډېر به په یو طریقه باندې به د هغې مهر قبض کاو نن سبا هم دا هغه د مکې د مشرکانو او د جاهلیت د زمانې په شاندې کې خلک مهر دا د زنانه حقي دا د نارینه مهر د زنانه د ورور یا د جنۍ د پلار حق دا نه دی بلکې دا د زنانه حق دی مهر په اصطلاح د شریعت کې دا عوض دی د منافع او د بزعې د زنانه زنانه نه چې انسان که خاون کم پیدې اخلي نو دا د هغې عوض دی دا د هغې بدل دی نو واده کیږي خو دغه جنۍ واده کیږي او مهر یې پلار یا ورور اخلي دا حرام دی او دا ناجایز دی ابن کثیر رحمت الله علیه لیکلی دی عن ابي صالح قال كان الرجل اذا زوج ابنته وای په جاهلیت کې ودا سی و یو سړی بخپله لور په نکاح باندې ورکړله اخذ صداقها دا دلالت کوي په دې باندې چې څوک خپل زنانه ته مہر ورکي نو دا دلالت کوي په صدق نیت په صدق اخلاص او په رغبت د نکاح باندې رښتینواله ته دغه معلومیږي چې رښتونه د خپل زنانه سره رغبت د نکاح لري نحلتن امام قرطبی رحمت الله علیه واجبتن ورکوي هغه مہر چې هغه واجب دی په تاسو باندې ابن کثیر رحمت الله علیه هم دغه لیکلی او امام قرطبی رحمت الله علیه وی وی هذه الآیه تدل على وجوب الصداق للمرأه وهو مجتمع عليه ولا خلاف فيه د تمامی مفسرین او د فقهاو په دی باندې اتفاق دی چې مہر ورکول زنانه ته دا فرض دی او په دې کې د هیڅ چا اختلاف نشته دی نحلتن دوه معنی دي یو په معنا د خوشحالۍ سره او دویم په معنا د واجب او د فرض سره واتو النساء ورکوي زنانه او تاسو د قاتین نه مہرونه د غی نحلتن په خوشحالۍ باندې په حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي ایما نو د الله تعالی پیغمبر وی خدعها دوکه سره وکړه ولم یؤدی ولم یؤدیها او هغه مهر د زنانه ادا نه کړه قی الله یوم القیامت وهو زانین د الله تعالی سره به ملاقات کی په داسې حال کې چې دا به زناکار حسابیږي دغه انسان ته بیا سوی زناکار ته وي نو چې خپل خور او لور ورکی په نکاح باندې او مهر ځان د واخلي خو مهر خو هغې ته میلاو نه شو کنه نو دا داسې ده لکه د هغه زنانه سره چې زنا کیږي دې کې ډېر زیات احتیاط پکار دی د بل چا په دنیا باندې خپل آخرت تباه کول دا مهر خو دنیا ده دا د دنیا روپۍ دی سازو سامان دی نو بل چا په دنیا باندې خپل آخرت تباه کول دا ډیر زیات قمقل انسان دی او ډیر زیات حدیث کې راغلی دی ان من شر الناس منزله عند الله یوم القیامت عبد د ټولو خلکو کې د الله تعالی په نسبت باندې بدترین انسان د قیامت په ورځ باندې هغه انسان دی اذهب آخرته بدنیا غیره چې چې خپل آخرت د بل چا په دنیا باندې تبا کی نو دا انسان ډیر زیاته شر انسان دی ناکار انسان دی د الله تعالی په نسبت باندې ابن ماجه کې دغه حدیث تره دویمه مسله مې راته ویلې وه که زنانه خپل حق خپل خاوند ته معاف کړي دا بالکل صحیح دی فإن تبل لكم عن شيء نو که دیو مافیو کی دا زنانه مافیو کی لکم تاسو ته عن شین د څه څیز نه منه دغه مهر نه نفسا په خوشحالۍ د خپل نفس سره د زړه نه په کلو خورئ هغې لره هنیئا په مزې سره مریئا بې نقصانه زنانه ده په خپل طبیعت باندې د خپل مهر نه خاوند ته څه شی معاف کړي مهر مقرر شوی دی وروسته یې ورته معاف کړي هسې وله ورکړي هغه غریب دی عاجز دی خرچه پرې وکړي دا بالکل صحیح دی او په دې ټول مہر ول ورکي یا نیم ول ورکي یا څه حصہ ته ورکي نو بالکل جایز دي دغه زنانه لپاره کله چې زنانه لپاره مہر مقرر شي نو دا د زنانه اختیار دی پکې په دې کې ربل چا اختیار بیا نشته دی که زنانه صدقه کوي که بچانده کېلیږي که خپل مور او پلار لور کوي که خپل خاون لور کوي او که خکته اسی گزاري مستدی اختیار دی په دې کې رچا کار نشته دی فإن تبن لكم عن شيء منه نو که دغه زنانه معافیو کې تاسو ته عن شيء د سسیز نه منه دغه مهر نه نفسا په خپل خوخه باندې د زړه د خوخې نه په کلوه خورې هغې له رهنیان په مزې سره مري او بې نقصانه په مزې سره خورې او مریان په هیڅ نقصان هم پکې نشته دی بلکې خورې مبصرینو د علی رضی الله تعالی عنه روایت ذکر کړی دی وای کله چې یو سړی ته بیماری راشي ناجوړه شي شکایت ولري او بیا خصوصا د ګیډې کم تکالیفي مشکلات نو د خپل زنانه نه دي روپۍ غواړي درې یا د هغې نه زیاتې هر څومره چې د مهر روپۍ یا د مهر نه بغیر که د مهر یې هغه ډېره زیاته بهتره ده په هغې باندې د شهد ګبین دې په هغې باندې واخلي او د دغه ګبین سره دې د باران اوبه دې سره یو ځای کی د باران اوبه دې سره یو ځای کی سورۃ الفاتحه دې پاغي باندې اولولي د قران کریم سایاتونه دې پاغي باندې اولولي الله تبارک تعالی بوله شفا ورکي خامخه بیا علی رضی الله تعالی عنہ د قران کریم درې آیاتونه اولوستل وانزلنا من السماء ماء مبارکا د اسمان د طرف نه کوم اوبه راځي دا بی ګناه وبدي نو دې ته لوخه کېده چې بل سره لګېدلی نه نو دا د برکتونو د خیرونو ډک یو بدی یخرج من بطونها شراب مختلف الوانه او دویم الله تعالی وایي چې د غبین د مچۍ نه چې کم غبین نه ودی فيه شفاء للناس پدې کې علاج در خلکو لپاره او درې مې دا آیات ولسته په کلو هنیم مریا خوري هغې در په مزې سره بې نقصانه نو دا علاج شو دا بهترین علاج دی او په بل یو روایت کې مې تاسو ته ویله مخکې په سورة البقره کې هغه ویلی چې په هغې باندې دم وایي د قرآن کریم وننزل من القرآن ما هو شفا و رحمت للمؤمنین په قرآن کې علاج دی نو دو قسمه مرستیاګانې دي یو د زړه مرستیاګانې دي نو قرآن کریم کې د هغې علاج هم شته دی د توحید د الله تعالی نیکو اعمالو ته ترغیب دی او دویم ظاهري بیماریانې نو قرآن کریم کې د هغې علاج هم شته دی ابن کثیر رحمت الله علیه علامه علوسی رحمت الله علیه دغه سی امام قرطبی رحمت الله علیه دا ذکر کړی دی په ان تبن لکم کچرتا ماپیو کی دغه زنانه لکم تاسو ته انشین د تسیز نه امین هو دغه مہر نه نفسن په خپل خو خوانی په کلوه خوره غل رهانیان په مزی سره مری ام به نقصانه وی زنانه هم دغه مسلې پښتنه کړی و چې زه خپل مہر صدقه کوم دغه نه صدقه کومه خو لیکنه ولا تؤتو سفها او مور کوي سفیهانو ته بیوقوفانو ته اموالهم اموالکم التي مالونه ستاسو هغه مالونه د هغې التي هغه مالونه چې ستاسو سره دي جعل الله لکم قیاما چې ګرځولی دی الله تعالی ستاسو لپاره قیاما سبب د زندګۍ سفها دې کې خطاب دی ولی ته او کفیل ته وسیته بکې خطاب کوي الله تعالی د چا په کفالت کې چې یتیمان دي نو هغه ته مال نور کوي تر هغه پورې چې هغه او خيار شوی نه نه به تور کوي مفسرین لیکلي دي سپهان مراد یتیمان دي نابالغ دي دویم قول لري چې مراد درې نه زنانه دي ابو موسی شری رضی الله تعالی عنہ مراد درې نه هر هغه څوک دي چې هغه پابندۍ مستحقي هغه لیونی دی پاګل دی ماشوم دی زنانه ده چې اسراف او تبذیر کوونکي نو په هغې باندې به بندیز ولګولی شي هغې ته مال ورکې نه ټول ماشوم دی هغې ته د روپۍ ورکړلې نو په یوه ورځ کې هغه پنځه سوه دوه زره روپۍ درې زره دې ته ورکړلې ماښام دې ته پوس کې د هغې سره به یو هم نه زنانه ده د هغې لاس ته روپۍ راشي نو هغه هم بېوقوفه ده هغه هم قمقله ده قمقله یعنې عقل یې کم دی نو هغه هم په دې کې اسراف کوي نو هغې هم د هغې ټولې روپۍ هغې ته مه ورکوئ پاګل دی لیونی دی ستا سره حق شته دی ټول مالو ته مه ورکوه که دا ورکې په یوه ورځ کې به تباه کړي غرق به کړي اموالکم دین مراد مالونه د یتیمانانو تی مراد دي د سپیهانو تی مراد دي د لیوانو د پاګلانو تی مراد دي خو چون کې هغه خو د کپیل سره دی یا وسی سره دی نو دیو جن لکم دا کوم لفظ دا خطاب کړی دی غیته التي اعمالنا جعل الله لكم چې ګرځول دی الله تعالی ستاسو لپاره قیاما سبب د زندګۍ قیاما سبب د زندګۍ دی په مالونو سره قوام د بدنونو راځي دغسی سبب د بقا د انسانانو دی نو که د معاش خراب شي ته د روپۍ ورکې نو دغه ټول ضرورت هغه به هر څه ختم شي ورزقوهم پیها خوراک ورکوي دیو ته داغي پیها پاغي کې وکسوهم او جامع او تور کوي او قول لهم قولا معروفا او وای دیو ته وینا نیکا وینا نرم او توای مبصرین لیکلی دی د ځکه الله تعالی قیامن مالونه ته سبب ده د قیام د خلکو دا یو ته وایه سلف و صالحین د دیو جنوي وای مال د مؤمن مسلمان د پاره د صلاح حیثیت لري دا رسې لکه اسلحه چی د انسان لپاره او وای ډیر کرتا وای داسې وخت به په خلکو باندې راشي چې یو تن به محتاج شي روپو ته نو هغه به خپل دین خرڅوي نو په نیک او په صحیح طریقې باندې تجارت وکړي تجارت وکړي او علما کرام به دغه ویل دغه حدیث په وای یصبح الرجل داسې زمانه به راشي په خلکو باندې چې سبا پکې سړی مسلماني ماښام ته به کافر شوی ماښام به مسلماني سار ته به کافر شوی یبیع دینه بعرض من الدنیا خپل دین به خرڅوي په دنیا باندې نو تجارت کوي تجارت ته دغه هم ورکړی شوی دی ترغیب ورته هم ورکړلی شوی دی امام ابو حنیفه رحمتالله علیه لوی تاجر او بکر صدیق رضی الله تعالی عنه لوی تاجر تابعین تبع تابعین نبی صلی الله علیه وسلم خپل تجارت کړی دی سباله دی لس روپۍ سل روپۍ او دوه زر روپۍ په کار راشي بیا جاسوسی کې یا د مسلمانانو نه حلا حرام مال اخلي نو د هغې نه بهتره دا ده چې ځان له تجارت وکړي قیاما دا سبب د زندګۍ د تېرولو دی وارزقوهم فیها خوراک ورکوي دغه یتیمانو سپهاو ته فیه په دغه روپو کې په دغه مال کې وکسوهم جامعو ته ورکوي وقولو لهم قول معروفه وای هغې ته وینا نیکه ویناو ته نرمه کوي دلته کې مفسرینو یو نکته لیکلې ده ورزقوهم وکسوهم دا لفظ د پیها راغلی یو لفظ د مینها دی او بل لفظ د پیها دی نو په دې کې اشاره ده دې ته پیها هم دا غین او ته خوراک هم پاغي کې او ته خوراک ورکوي جامع او ته ورکوي نو بده کې اشاره ده دیتا دا یتیم مال له ستا سره نه پای کې ګټه وکا ستا سره د لیونی یا د پاگل او یا د زنانه مال در سره یو قمقل له دا غي مال در سره نو هغه چا لره په تجارت باندې ورکه په سوداګر سوداګرۍ باندې ورکه نو پیها بیا هم په هغه مال کې چې هغه کمه ګټه به کې شوې ده نو په دې باندې ته خرچه کوه او د دې چې کوم را اصول مال دی نو هغه په ځای باندې پاتې او که لفظ د منها ویلی شوی نو بیا د هغې مال نه وله ورکوئ نو مال معنا ده منها کې اشاره ده بیا غر اصول مال ته نو هغه به ختم شي که نه یوه میاشت به دې خرچه وشي دوه میاشتې به تې وشي بیا به ختم شي نو الله تعالی لپس د پیها ویل دی ګټه ولا وکي او په هغه ګټه کې بیا په د باندې خرچه وکي نو هغه اصل مال به پاتې یتیم دې ستا په کفالت کې داغې د میاشتې پنځه زره روپۍ لګي اوس د هغې په میراث کې ورسېدلې پنځه لاکه روپۍ درې لاکه یې ورسېدلې هغه چاله په تجارت باندې ورکوې ته پخپله چلاوه د الله تعالی نه پکې یریږه نو بس تجارت په هغې باندې کوه او دغه ګټې نه خرچه په دغه یتیمانو باندې کوه او هغه اصول مال به باقي پاتې وي هغه سر به پروتي وقول لهم قولا معروفا وای دیو ته وینا نیکه د دینه مراد د یتیم او د سپیس سره د قمقل سره داسې خبرې کوه چې هغه پې خوشاله شي داسې ورته ووایه بچوړی استا مال زما سره امانت دی نو که ته بالغ شي او پوه شي په خبت باندې نو ستا مال به زتا ته در کومه وقول لهم قولا معروفا ستا زما سره دومره مال دی ته مطمئن شه په دې باندې ښې خبرې ورته وکړه او وقول لهم قولا معروفا امام قرطبی رحمت الله علیه وی چې مال او تلګ لګ ورکوي کپړې دی واغستل یتیم له دغه سي پیزار دی ولواغسته خرچه دی تراوړله نو بیا ته داسې وای بارک الله فیکم الله تعالی دې تاسو لپاره په دې کې برکت واچي د خیر او د برکتونو دعا ته وکړه وقول لهم قولا معروفا علامه علوسی رحمت الله علیه دی کې یو ډیره بهترینه نکته لیکلې ده وقول لهم قولا معروفا مخکې جملو کې د یتیم د خوراک بیانو شو د غیر کپلو د غیر پیزار د جامو غیره د غیر استوګن ذکر شو نو قول لهم قولا معروفا په دې کې اشاره ده دینی اصلاح د غیته علم ته وخایا د الله تعالی دین او تورو خایا مدرسه کې داخل کا وقول لهم قولا معروفا نو مخ کې تربیت بدنی بیان شو نو بده کې اصلاح د اصلاح دینی پرې کې بیانېږي وقول لهم قولا معروفا لکه سرنګې چې یو یتیم د کور کې خدمتونه کې هغه ته قاریږي هغه مدرسې ته کینو پاغي باندې علم زده کا پاغي باندې د الله تعالی دین زده کا دا هم د هغه په تربیت کې یتیم تبا نابالغ دی ماشوم دی مال داغه بنس پاره تر دې پوري چې هغه بلوغ ته ورسیږي مال به ول کله ورکه په دې آیات کې دوه شرطونه داغه بیان شوی دي یو دا چې بلوغ ته ورسیږي او دویم رشد او خيارتوب ته ورسیږي کله یو انسان بالغ وي خو لیکن قمقل لیوانه دی او تبذیر اسراف کوونکی دی په یو ورځ کې په لس ورځو کې لشل زر روپۍ مصرف کوي نو بیا له هم ورکوه دا دوه شرطونه چې په یتیم کې راغلل یو د یتیموالي نه ووته بلوغ ته او دویم خبره دا ده چې رشد او هوښیارتوب پکې پیدا شو نو بیا چې سره د یتیم څومره حساب کتاب دی نو هغه ته پوره که او وروسته به راځي ګواهان به پې ونیسي او په کار دار چې د یتیم کم مال دی نو هغه قاضي په مخ کې ورکړل شي حاکم او مشر مسئول د مسلمانانو دی نو د هغې په مخ کې به هغې ته مال وسپاري چې د ده زما سره په میراث کې دومره مال پاتې شوی ما ولب کې بیا دومره تجارت کړی دی دومره مال خرج شوی دی اوس ته د دومره مال پاتې دی نو تاسو په دې باندې ګواه شئ چې زما او د ده معامله ختمه شوله ځکه اوس دا بالغ دی عاقل دی خپله خرچه په خپله کولی شي زما سره حساب کتاب ختم شو د الله تعالی دین دا ډیر پاک دین دی ډیر ډیر عجیبه قانون دی ډیر عجیبه نظام دی وابتلو یتام ازمیخ کوي په یتیمانان باندې حتی اذا بلغوا نکاح تر دې پورې چې ورسیږي ان نکاح نکاح ته نکاح ته ورسیږي مراد نه بلوغ دی په ان انستم منهم رشدا نو که معلوم که تاسو د هغې نه هوښیارتوب فتپو الیهم اموالهم ورکوئ هغې ته مالونه د هغې رشدن چې دا حفاظت د خپل مال کولی شي او دغسې په عقل کې صلاحیت یې شته دی او علماو لیکلی دي که د بلوغ نه وروسته هم دغه انسان هغه قمقل دی او اسراف کوي بې ځایه مال خرج کوي نو بیا پې هم پابندي لګول دا ضروري دي فدفعو الیهم اموالهم ورکه هغه ته مالونه داغي ولا تاکلوا مخری هغه لره اسرافن په بيځای خرج کولو سره او بيداره اسنه چې د یتیم مال در سره ده هغه باندې ځان له عیش او عشرت کوه خپل بچو خپل زنانه لپی هر څه کوه یتیمان به دغه سیزان تناسی یا ځان له کې عیش او عشرت کوه ځان له کې چرګانو دا خور او یتیم نه چیرې ټول مر ټیپر راوړه یا لګانو دا راوړه نه نه دا د یتیم مال چې کوم دی هغه یتیم دی او مخری مال د یتیمانو اسرافن په ویدا خرج کولو سره او بداره او په جلتی سره ایک برود ایک برود دی یری د وجه نه چې هغه بلوی شي ایک برو په دې کې مضاف دا پټ دی اصل لسره مخافت کبرهم د یری د لویوالی دا غینه زر زر مال د دې لپاره خوري چې سبال ودالوي شي بیا ور سره حساب کتاب کوي نور دی وجنه داغي مال زر زر خوري الله تعالی دا جایز نه ومن کان غنیا فلیستعفف او څوک چې مالدار وي نو فلیستعفف ځان دې بچ کړي د مال د یتیم نه فلیستعفف ومن کان غنیا او څوک چې مالدار وي فلیستعفف نو ځان دې بچ کړي د مال د یتیم نه بس بالکل کدا غریب وي ورستو به هم راضي خبره کو په دی باندې حدیث کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم ته یو کس راغی وی د الله تعالی پیغمبر زما په کفالت کې یتیمان ډیر دي او زه غریب یم دغه یتیمانو مال شته دی خو زما خپل مال نشته دی زه اوس څه وکړم نبی صلی الله علیه وسلم ته وفرمایل دغه مال کې تجارت کوه ته د خپله خرچه هم کوه او بې ضرورته اسراف کول نه بلکې د ضرورت مطابق خرچه د هغې نه کوه او یتیمانو خرچه تې هم کوه او هر اصل مال وله باقي وساته تجارت باندې تجارت پکې وکړه ګټه وله پکې وکړه نو الله تعالی وایي چې غریب یې خو دغه صحیح ده خو لیکن ومن کان غنیا څوک چې مالدار وي فلیستعفف نو ځان دې بچ کړي د مال د یتیم نه ومن کان فقیرا او څوک چې محتاج وي فلیاکل بالمعروف نو خوراک دیو کړي د مال د یتیم نه بالمعروف په ښې طریقه باندې بالمعروف په شرعي طریقه باندې او دا کوم حدیث می چې وای مخکې دا د ابو داود حدیث دی نو هغه تی خوراک کولای شي خو لیکن جمواری به نه کوي اسراف به کې هم نه کوي چې مخکې د ځان له الوګان او ټیپر خوړله او دال او لوبیا یې خوړل او اوس چې کله ورته د یتیم مال حواله شو نو اوس چرګان ورته ورو راځان له ګډانه بیزې پکې اخله مخکې ورې چرته دو اخترونو کې ځان لکه پلی کولی خپل بچو لري هم او وس په دویمه میاش باندې په هر میاش کې بچو له کپړې دی پیدار دی او یت د یتیم په مال باندې عیش او عشرت کې او ځان په خخ کار کې نو دغه بیا جایز نه دی دغه حرام دی او من کان فقیر نو څوک چې محتاج وي په لیاکل بالمعروف خوراک دی کړي مال د یتیم نه بالمعروف په خې طریقه باندې خه طریقه تاسو ته ما ویرله پای کې و تجارت کړي هغه حدیث مې راته وایي دا د د جنجالونو د جګړو د فسادونو دا وخت راغلی دی د بې اعتمادۍ وخت راغلی دی نو کله چې مال د یتیم ورکړی کیږي نو ظاهر د قران کریم نه هم دا معلومیږي چې دا صیغه د امر ده او امر راځي لپاره د پرزیت او د وجوب لپاره راځي گواهان په ونیسئ او دا په طریقې د فرضیت سره دي فرض دي روان دي بعض علما لیکلي چې دا امر د استحباب لپاره دی خو لیکن نه صحیح قول هغه نه دی وکفا بالله حسیبا په دې کې تخفیف دی هغه خلک چې د هغې په کفالت کې یتیمان دي نو زیات خلک کوي کنه حساب برا سره سو کوي الله حساب به سره د یتیم د طرف نه سره زې حساب کتاب کما وکفا بالله حسیبا پر د الله تعالی محاسب پر د الله تعالی حساب کوونکې نو الله تعالی بر سره د یتیم د طرف نه ور سره الله تعالی حساب کوي کته وی چې په دنیا کې رده سوک نشته نو الله تعالی وی زې ما زبر سره حساب کتاب وکما عمر رضی الله تعالی عنہ چې کله خلیفہ شو نو اعلان وک یو اعلان دا وک انی انزلت نفسی من مال الله بمنزله والی الیتیم زما سره کم د بیت المال مال ده نو پاغي کې زدا سیمه لکه د یتیم والی او داغي کفارت کوونکې که زه ورته محتاج شوم اخذت منه نو زه د بیت المال نه دومره مال اخلم چې صرف پې زما خرچه وشي دغه دی که عمر رضی الله تعالی عنه خلیفه دی وې زه د بیت المال په مال کې وزه د سیمه لکه چا سره چې یتیمان یو د هغې کفالت کوي نو که زه ورته محتاج شوم نو زه به ترې اخلم د خپل احتیاج مطابق په ایزا ایسرتو که زه بیا واپس مالدار شوم نو زه به هغه مال پکې بیا واپس کوم رددته بیا واپس کوم به هغه مال بیت المال کې واپس کړم و ان استغنیتو استعففتو او که چرته زه بالکل غنی شوم نو زه به ځان بچو ساتم د بیت المال په مال کې هم دا وسی پکار ده ستا سره د بیت المال مال له چاندی دی سره د مسلمانانو دغه سي د مجاهدینو مسول دی دغه سره بیت المال دی د خمس دی مال فیره نور چاندی مسلمانانو راغلی دي نو که زه ته محتاج شوم اخذت منه دومره به تې اخلم چې څومره د ضرورت مطابقي او که مالدار شوم واپس به وله ورکم او که چرته زما ته ضرورت نه و ځان به تې بچو ساتم عمر رضی الله تعالی عنہ یو اعلان خلکو ته دا کړو ابن کثیر رحمت الله علیه دا غي وضاحت ذکر کړی للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون مما قل منه او کسر نصیبا مفروضا